څم باب دې دو سوا سلور سلویختم باب فضل الذکر والحس علیه باب دې په بیان د غوړوالي د ذکر او د تیزوالي په ذکر باندې قال الله تعالى ولي الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذكر الله أكبر همار همدې وجنا زه صرف ریا صالحین او دانو کتابونو باندې اکتفا کوم د قران کریم پر زمن منګونه پر خیر دی وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام وی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن قل سبحان الله وبحمده سور اسانی دی ثقیلتان فی المیزان او ډېر درنی دی په تل د میزان کې ا چې په تل وا چولې شنو ډېر درنی دی حبیبتان ال الرحمن او ډېر محبوب دی مهربان بادشاہ تا یا کلمې کمی دی چې په جباس پکې دی په وزن کې درنی دی او الله ته ډېر خوږی کلمې داري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک دی الله سبحان الله وبحمده پاک دی الله لرا سره د حمد د الله نه وسبحان الله العظیم پاک دی الله چلوې دی بخاری کې دا حدیث راځي سبحان الله او مسلم ذکر کړي دا کلمې ډېرې محبوبې دي الله ته دا چې په سبا نه نور راخېږي نو نور کنه دنیا نه د دنیا یعنی دا کلمات ډېر خوښ دي ماته د دنیا وا چې په دنیا کې سدي ولی چې دا نیک عملونه دي دا کلمې د اعمالو د آخرت نه دي د ثواب دا غي نه ختميږي او او د بدله او دنیا فی یوم پورس کې مئات مرتن سلزله دا کلمه سو کوی دا وظیفه کانت له عدل عشر رقاب نکی یدررا برابر د لسو غلامانو آزاد شو دور ثواب د ملاویږي لکه چې د لس غلامان آزاد کړ وکتبت له مئات حسنه او کیږي او لیکل شي د لپاره سمنه کوي و محیت عنو مئات سیئات سل نېکۍ ليکلی شي سل بدۍ ختمېږي بل درېم کار پکې دا دی څلورم وکانت له حرزا من الشيطان او کېږي دلره بچاو حفاظت د شيطان نه دی به په دغه ورځ کې يومه ذالکا د دغه ورځې به دی بچ وي د شيطان د وسوسو نه حتی تر دې يمسيه چې بېګا شي تر بېګا پورې د سانه تر ماښام د وسوسو نه به دی بچ وي ولم یات احد بافضل مما جاء به او راتله بونه کی اسوک ډیر غره ناراضی یو کس ډیر غره پاغه چې د راتلو کړي پدې یعنی د چې کم سیز باندې پدې کلمات راتلو کو دا ډیر غره دی الله ته هو هغه سره غره دی رجل هغه سره عامل اکثر منه چې هغه عملو کی زیاد دینه کدا عمل کړي او نور نه وي نو دا انسان ډېر بهتر دی، که دا ان کړی او دې نه علاوه نه و نو بیا تر هغه بل بهتر دی. وقال او ویلي دي ابو هریره، من قال سبحان الله وبحمده چې نبي علیه السلام ویلي څوک چې وایي سبحان الله وبحمده فی یوم په ورځ کې مئة مرة سلزله حط نو دریاب زګ ډیر وی موجونه وی نو کده ډیر ګناهونه الله به معاف کې په سبحان الله وبحمده سرا سلزل روزه دا سلزل وظیفه کړه سلزل زم سار وا سلزل ما خام وا او چې دا روزه ټول ورځ چې کار کې زنانه سلوخي ویږي کور کې کټوي کوي وړاږي نور کارونه کوي نو دا دوی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دی وی یا سبحان الله وبحمده یا لا اله الا الله وحده لا شریک له سخلو خو په نه ماتيږي هغه سيزونو کې به خیر هم راځي دله به ثواب هم ملاوي وعن ابي هريره بخاري دا حديث دوه ځای ذکر کړی او مسلم یو ځای چې آزاد کد سلور کسان من ولد اسماعیل د اولاد اسماعیل علیه صلوات و سلام نه متفقون علیه دلس غلامانو یا دلس کسانو ثواب ته ملاویږي نزل او عن ابي ذر قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکوالی نیم ایمان دی والحمد لله تملأ الميزان او الحمد لله ډکواله د میزان دی وسبحان الله والحمد لله تملأان سبحان الله الحمد لله دواړه ډکې تل د میزان او تم له او یا ډکې اغه زه بین السماوات والارض چې ما بین د اسمانو د ځمکو کوي رواه مسلمون ټول وی ثوابونه لري قال نبی علیہ السلام قل و لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا فسانی وسبحان الله رب العالمین ولا حول ولا قوه نشته اولې دل د ګنا نه ولا قوت او نشته طاقت او پنه کوي الا بالله مگر په توفیق د الله چې غالب او حکمت والا دی قال نو وی دی سړی فهاولا الی ربی نو دا کلمات خو زما د رب د پاره دی ثواب دا خو دا غد پاره وې ما چې ما ته په دې ثواب ملاوي یو کنه فمالی نو مال په دې ثواب ملاويږي کنه دا جمله خو د الله د پاره دی یعنی په دې کې د الله لویواله او ثنا بیان شوی دی نو کوم یو شی چې زه دعا په هغې غواړم او ما له په هغې فایده ملاوېږي په دین او په دنیا کې ما دپاره څه دي نو قال نبی علیہ السلام قل وا استاد پردادی اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني یا الله بخنو کی ما تا ورحمنی رحمو کی پما وحدنی اولار سم کی ما تا ورزقنی رزق را کی ما تا رواه مسلمون وعن صوبان قال اوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا کلا چې فارغ بشو نبی عليه السلام د مانزنا نو بخنه به غوښتل درې ځلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقال وی وی اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اے الله ته سلامتیا ورکون کې اللهم انت السلام یا الله ته سلام ورکون کې مخلوق را د خپل عذابونو نه ومنک السلام استاد طرف نه دے سلام استاد طرف نه دے بچاو تبارک تا خیر چول والته یې زل جلال چې خاوند لویوالو د عزت مندې قیل ویل ویل اوزای اوزای تا وهو احد روات الحديث او دا یو راوی د راویانو د حدیث نه دی کیف الاستغفار استغفار په پیغمبر پاک څنګه قال نا یقول وی به نبی دم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اے چکل مون فارش نو فورا درې زلوایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام بنور دعاګانې وړه ځانه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة كلا جو فارش د مازنا وسلم او د سلام قال وي ولا ينفعو فیدا نور کئی لا ينفعو زل جد من کل جد فیدا نور کئی مالدار تا سنگا مالدار تا اے لا ينفعو یو مانا دا کئی لا ينفعو ها فیدا نور کئی زل جد مالدار ستا د عذاب نه خپل مال نشي بچ کولې معنی یو مقصد دا دی ولا ينفع فید نور کوي مالدار ته من کستاز تر او جد مالداری مالدار ته داغه مالداری فید نور کوي یا لا ينفع صاحب الحظ والغنا غناه فید نور کوي خاوندې سیتا خاوند مالدار ته غناه مالداری داغه چې څوک مالدار دی نو مالدار ته داغه مالداری فایده نور کوي ولی قال ابن زبیر وی رضی الله تعالی عنہ وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یحلل بهن دبر کل صلات چې لا اله الا الله به وي په دې سره ورستو د هر یو منځنا ورستو یعنی ورستو د هر یو فرض نه یا ورستو د هر فرض منځنا چې کله فرض منځو شو نو نبی علیہ السلام به دا کلمه د هر فرض منځ فرض نورستو دا کلمات وی رواه مسلم نقل کړي دی امام مسلم مشکات